زمونږ د دې خلافت د خاورې او مجاهد د خلافت پخوانی مجاهد چې کله خلافت دلته راغلی خراسان ته الحمدلله دا ورسره د هغې وختونه مولوی صاحب امینرا له مونږ سره دی چې دا د همدې منطقې اوسېدونکی دی الحمدلله او علم هم کړی فارغ دی نو د ده نه پوښتنه کوو چې دلته دا اوسېږي د دې ځای دی مخکې د دې نه چې خلافت دلته راشي څه حالات کله چې خلافت راغلی دی ولې خلافت ته راغلی دی هماغه نورو تنظیمونو کې نه دی پاتې شوی بل کوم دروغ او کومې اوازې چې د خلافت په خلاف باندې خلک خپروي د هغې پوښتنې مو ترې نه وکړو دغه راز خلک وایي چې دلته د شینوارو سره ډېر ظلم زیاتی شوی دا په خپله هم د دې ځای اوسېدونکی او شینواری دی ده نه پوښتنه وکړو چې واقعا دلته خلافت مجاهدینو شینوارو سره زیاتی کړی او که نه ولې صاحب محترم تاسو ته ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایو او مننه تانه کوو چې موږ سره خبرو ته حاضر شوئ مخکې دې نه چې دلته خلافت راشي دلته څنګه حالات وو؟ نور جنګي ډلې هلته وې، تنظیمونه وو که نه وو؟ ویل نه دلته خو دې علاقه کې مختلف تنظیمونه وو خو کوم چې رعب او دبدبه وه هغه د امارت اسلامي په نامه چې کوم یو دلته تنظیم وو د هغه زیات رعب وو او وخت هغه وو ډېر خو بیا ورپسې نور د تحریک په نامه دا ډلې هم راغلې وې او دلته د منګلي په نامه دا ډلې هم راغلې وې خو هغوی دومره تصرف دلته نه لرو بلکې زیات واک چې هغه د دې امارت اسلامي په نامه چې کوم تنظیم و دا د هغه و. تاسو امارت سره جنګي فعالیتونو کې برخه اخیسته؟ ولنه الحمدالله مونږ د امارت چې کله په افغانستان کې راووته په دویم کال باندې بلکې هلمند کې چې څنګه یو ترتیب هلته برابر شو هلته هم بعضې مجاهدین راووته طالبانو په نامه مجلس طالبان مونږ الحمدالله هلته طالبۍ دوران کې هلته ځانونه رسولي دي هلته هم خپل فعالیتونه چې څومره وسه او نور ملګري مو هم ځان سره بیلي دي بیا د هغې نه کله چې دلته ننګرهار کې کار شروع شو او پټ پټ صرف مطلب داسي ماينونو او دي کارونه کيدل نو دي کي الحمدالله مونږ په خصوصي طور باندي مونږ برخه اخيستي ده او کارونه او فعاليتونه مو الحمدالله ښه خوندور کول. دلته مخکي دي نه چي خلافت راشي دلته دغه دي وروستيو کي حالات څنګه وو دا وروستيو کي دغه حالات مثلا چي شرعيت په لحاظ باندي دلته شرعيت څومره حاکم وو شرعي نظام دلته حاکم وو که نه وو حاکم بل دغه تنظيمونه چي موجود وو هغوي دلته د عوامو سره څه ډول برخورد کاوه. دلته خو د امارت وخت کي داسي. ترتیب وو چی امارت کی دا یو غټ نقصان یې بولی او کار څنګه خو د د هر چا یې تبه یې کوله کنه یعنی کوم ځای کی د شریعت حکم چی وو هغه هم بلکه ورته ماتول لکه دلته په سترو باندې هر څه لیدل کیږي چی قرآن دغه بعضو شینو کلکه منع کړی ده د نشو په باره کی که بنګ وخی کوکنار وخی دا ټول شینه دلته وو هغه وخت کی بلکل بلکه دوی به داسی دغه ورنه اخیستل داسی وخت راغلی چی مونږ هم ځکه دا امیران او مشران مونږ هم ورسره دا غوسونه کړی الله مونږ ته معافی وکړه داسی وخت راغلی چی لس پنځلس لکه روپی مونږ په د لس ورځو کې راټول کې وفرم ولګلې پاکستان ته خو بیرته د هغې کوم ترتیب رانغی پیسې خو لاړې دې خو ته موږ نه څه شی مور نه غوښته الحمدلله زمونږ نظریه ته داسې جوړه موږ چې او دې مشران ته موږ داسې ویل چې دغه شینو باندې تاسو دغه مکه دا جهاد خو نقصانی ده ځکه چې دا ګندګۍ باندې الله جل هونه سره نورم لري وځي او دوی نه دا داسې او ترتیب دې موږ له څوک نه راکاو دا او شنو بدل ته راټولول نو تاسو د عالم دین په حیث باندې تاسو څنګه غنئ چې دغه شینو راټولول او شنو راټولول د ګګنار او داتینو د دې چارج دا څنګه دي؟ دلته که مونږ هر یو مسلې د پاره دغه کول چېر دا کار مه کوی نو مونږ ته یې یو نوم راکول چې الحمدالله اوس په هغه ټول باندې دا ملګري مشرف دي وایي دا وابین دي د دوی خبره مه منی دا اهل حدیث دي وایي دوی خو مړه او تیز دي او پلانکی دي اګر چې مونږ هلته هم ورته دا ویله چې ګوره کوکنار حرام دي بنګ حرام دي دې باندې مونږ تاسو مخکې نه ځو اخلاص مونږ ستاسو نور هم الله کموي خو دوی رښتیا په دې خاطر باندې چې دوی خپل عوام ځان سره وساتي او عوام ترېنه خوشحاله شي د الله حکم یې ورماتوه. بلکل همدغه غټ خاطر و چې بس دا عوام وګوره دا غټ نقصان چې وشو یوه وجه یې دا وه چې دوی د الله جل جلاله لحاظ نه ساتل بلکې د عوامو دې لحاظ یې وساتل چې نن یې بغون دغسې یو مشکل سره د دوی مخ کړه یو خو ابتدا نه دا خلک د شریعت نه نه خبر دلته صرف د اسلام او د شریعت نوم راغله لیکن شریعت عملی نه راغله دغه وجه نه دا الله ومیستله اوس به الله ورته دغه نصیب کړي چې شریعت نه خبر نشي نو هیڅکله د خلافت دغه کې ساحه کې وخت نشته راوځي کله مکمل شرعیت نافذ دی، د الله احکام جاري کېږي، نو د دغې وجې نه د دې خلکو او د خلافت خلکو په منځ کې ډېر تضاد و او مطلب ډېر زیات. تاسو څنګه د امارت ډله پرېښوده او خلافت ته راغلئ؟ هلته هم په امارت کې چې موږ کوم کارونه کول، بعضې ډېر ډېر داسې کارونه به لکه مثلاً جاسوسانو باندې کار کول یا په نورو ځینو کې جاسوسانو ته ماینونه اېښودل، موږ به چې اېښودل نو دوی به موږ سره خوښه نه وه، بلکې موږ به یو کار کول په پټه به هم کول، چې وبه هم که بیا به یو کار او مسولیتونه به یې دوی واخیسته، ډېر ځینو کې الحمدالله موږ داسې کار کړی دی. چه کار مونږ الحمدالله ځان له موحدینو ملګرو چه اهلحدیث ملګري یې دوه په دوه یو نیمه نیم کړی بیا مسولیتونه دوی واخیشته خو بیا دوی چه به کله خبر شو مونږ پسې به داسې دغه کولې چه یاره دا دوی دا کارونه کوي او بې مشورې کوي او دا او دا هلته مونږ داسې تنګ وو چه او د اخلاص کار او د الله د رضا کار چه هغه ته به تاسو نه پرېښود نه به یې پرېښود زړه هم داسې راتنګ وو چه رښتیا خبره دولس دیارلس کاله مخکې د طالبۍ دوران کې زما زړه کې داسې یو کلک ارمان و چه یاالله داسې یو وخت راولې چه صحیح د الله احکام جاري شي یاالله مونږ قرباني ورکوو مطلب دا پیری دی او مطلب شپې او ورځې مزلونه کو خو الله الحمدلله داسې وخت راوست نن د خوشحالۍ یو عجیبه مقام دی الحمدلله ډېر خوندور چې د سیرت د الله جل جلاله د قرآن کریم یو ایات عملي شو الحمدلله موږ په خپلو جامو کې نه زېږو دومره غټه خوشحالي ده چې یو احکام څو سوه کاله وروسته چې مثلا د غل نه لاس غوڅېږي ورپسې نورې قضا قضا موجوده الحمدلله هر څه موجود دي دا څومره غټه د فخر خبره ده او د دې موږ سخت ارمان کو او بس ښه دی چې مخکې په دغه کې ماته الله مرګ نه دی نصیب کړی که چېرته موږ ته نصیب شوی انشاءالله ځکه مونږ د دوی نه جدا په داسې عقیده مو الحمدالله صفا وه، په یو اخلاص باندې روان وو، خو د دوی د وجې نه مونږ هغه کارونه نه شو کولی، ځکه دوی به د جاسوسانو سره یو طرف باندې مونږ ته ویل چې دا جاسوسان دي، بل طرف ته به ورسره رابطه لرله، خو مونږ به پټ پټ په ضمن کې الحمدالله کارونه ورباندې کړي دي، الله جل به قیامت کې راوباسي. تاسو په خپله هم شینواره سته مولوي صاحب، دغلته چې د شینواره دی د دې منطقې نه تللي دي، د دوی سره د خلافت مجاهدینو ظلم زیاتی کړی که نه دوی د خلافت مجاهدینو سره ظلم وکړ، دغه جریان څنګه دی که تاسو حقایق دې خلکو ته ووایئ. دې کې خو اول سلنه زه دلته وم چې کله د دولت الاسلام الله جل جلاله دې طرف ته راقبول کړ راغی دې کې د امارت په نامه بعضې خلکو د پاکستان نه دغه ترتیب وکړو هغه شیخ صاحب مکمل تاسو مطلب دې ایفن مکمل بیان کړی دی راته کنه مکمل جریان بیان کړی خو زه هم په کې وم دې کې چې دوی مطلب زمونږ د مخالفت د موحدینو مدرسې او کتابونو ټول بیزتای وکړه بلکې بند یې کړې او بس یو بانه ورته جوړه کړه چې تاسو دې ځای نه واوړئ اخوا ته کنه خو ټول د پاکستان طرف نه د زور خو بیا هغه ترتیب کله چې امارتیانو سره جنګ راغی له کسان مې الله فضل سره مرتين ځنې وويستل شو او هغه. مرتين ولې جنګ وکړ د خلافت مجاهدينو سره دې پې شروع کړه د خلافت مجاهدينو کنه خلافت مجاهدينو په دوی باندې حمله وکړه. اول قدم کې مرتيانو شروع وکړه ځکه چې نازين طرف ته زمونږ د ملګرو مدرسې او هلته زمونږ ملګري په جمع لمانځه باندې ولاړ وو شا طرف نه يې وشته او مطلب اسلحه دوه سوه ميله سلاح هغې به تاسو ټول دنيا اوريدلي چې هغه دوی واله امين الله په نامه باندې يو ولسوال و د دې خوګياڼو طرف هغه دا طريقه جوړه کړه صرف يې دومره ترتيب جوړ کړ چې د جنګ شروع يې وکړه نور د منځه ووتل. دا قوم ته دغسې ترتیب ورسو بیا هغې دروسته زه خپله دلته وم چې د اصلاح په باره کې ما دومره کلکه منډه ووهله چې زه د دې امارت او د خلافت په منځ کې جوړه او روغه وکړم چې رښتیا خبرې ما دومره منډه وهل چې ډېرو ځینو کې ما مطلب خطر ځان ته محسوس کړ چې ردې ځکه ما ته خلک خطر رسېدل دلته ډېرو خلکو ما ته ومېله چې رته منځ کې ډېر خو ما وې زه الله د پاره منډې وامه پکې خیر دی که زمونږ په دې منډو باندې تړلو باندې چرته د خلافت او د امارت یو الله جوړه وکړه نو دې کې دېرش پنځه دېرش کسان راغله صرف او ما یې داسې ذمه واري وکړه، د سر ذمه واري مې ما وکړه، ما یې د اسلحې ذمه واري مې وکړه او بس دلته هم ګل زمان فاتح الله یې شهادت قبول کړه هغه له ورغلو او هغه ورته مطلب هغه ذمه واري ما هغه ته وکړه او هغه مطلب بیا تسلیم کړ او معاف یې کړ چې ځه خیر دی. هغې د وروسته سره د سره د دې چې هغوی نه قسمونه یې وکړل بیا ورته شرعي دورې ورته وکړې شیخ صاحب ته مو کېنول او بیا یې مطلب تر دې پورې چې د ښځو طلاقونه یې هم واچول او قرآن د الله کتاب مو ورته ورکړ قسمونه ویې ویل چې موږ کلک مجاهدین یو د خلافت سره خو سره د دې بيا شپې او دوی مشورې کړې دغه ملکان او د د قوم خلک او مطلب امارت او حکومت درې وړو په يزه کې جرګې کړې وې او پنځوس زره روپۍ ناغه ټاکلې وه هغې له پاسه دايي کو سهار مه راپڅېد او موږ ټول ملګري ځای په ځای باندې شهيدان کړل نو دومره غټ خيانت نو پنځوس روپۍ ناغه داسې ټاکلې وه چې که څوک پا نه څېد د دې هغه چا قيام ونه کړ پاڅون يې ونه کړ د خلکو پسې نو پنځوس زره روپۍ ناغه به موږ د هغه سړي نه اخلو او کور به هم ورته سوځو بلکې زما کور له مطلب ډېر خلک راغلي وو خو الله ورله دا توفيق ورنه کړ او نه دومره وخت الله دوی له ورکه بیرته الله یو نو ته څه فکر کوی مولوی صاحب چی دی ولی سره جوړ نشو د خلافت سره د امارت خلک دوی ولی جوړه ونه کړه. نو بس چې رښتیا خبره دوی کې یو خو دا قومیت پکې ډیر دی ما مخکې درته دې کې یادونه وکړه چې دلته ابتدا نه شریعت نه دی راغلی صرف نوم د شریعت راغلی نوم د اسلام راغلی که چېرته دوی د شریعت نه خبر وای او دو د خلافت ولا خورته بل حکم نه کړی یو حکم ورته دا وکړ چې تاسو خپل زنانو باندې هغه کارونه چې د نارینه او د غور باندې مکوئ بلکې کور کې کینوئ یو دا مسله او بله دا چې د حرام دی بنګ دی کوکنار دی دا بند کړی په دی دوو شیونو باندې کلک زمونږ دا خلک ولاړو او دغه دغه ته یې حلالو نسبت کړ او دا خو د کفر او د دغه مسله ده. نو تاسو وویل مولوی صاحب چې دلته اسلام نه دی راغلی دلته خو د امارت په نوم تاسو وویل دغه تنظیم موجود و دوی خو دوی خو وایي چې مونږ اسلام راولو دوی دلته اسلامي نظام نه و راوستی. بلکل دا خبره خو ټول دنیا ته ښکاره ده چې رښتیا خبره یې اسلامي نظام خو دې ته یې چې قرآن کریم په ایاتونو باندې داسې عمل وشي چې غل نه لاس غوڅ کړی شی قران باندی فیصلی کی دا څنګه اسلامی نظام دی دا څنګه اسلامی امارت اسلامی دی چی ته دلته ملکانو لپاره تا لس لس روپی ټاکلی دی لس لس روپی ټاکلی دی او چی ته جرګه کی لس روپی ستاسو طرف نه او نور پټ رشوت خو هغه سی مخیستل نو دا اسلام چرته داسی په ملکانو باندی جرګی خلاص کړی بلکی علماء او قاضیان څه لپاره موجود دی نو اسلام فیصلی به په ملکانو کوله په شارت نه کوله. دلته بلکل ملکان وغه زه پیژنم دغه ځای کی دی نو نمونه مطلب زه هر څه پیژنم. چې دوی له به یې لس لس روپۍ د یو ولس امین الله په نامه کومه ولسوالو ده ورته ټاکلې وې چې لس زر روپۍ ستاسو په مطلقې جرګه کې شوې نورې چې پټې چا طرف ته بیا تاسو طرفۍ کوله بس همغنی اخلی نو دا خو اسلام کې خو دا شینه نشته دا خو د ځان نه قانون جوړول دي کفر ځته وایي. مولوی صاحب محترم دغه رادیوګانو او تلویزیونونو کی دا خبری ډیری کیږی چی دلته دی شینوارو باندی ظلم زیاتی وسو کنه تاسو د همدی ځای اوسیدونکی یاست عالم هم یاست دغه ټول حالات تاسو په خپل لیدلی دغه واقعا خلافت مجاهدینو په دی خلکو باندی زیاتی وکړ کنه دغه حالات څنګه وو د دوی سره دا کورونه چې دوی وتي د خلافت مجاهدینو په زور ویستلي که دوی ځان دې ته جوړ کړه چې دوی د دې خاورې نه ویستل شي. دلته هیچا سره هم ظلم نه دی شوی الحمدلله څنګه چې دا نوم د خلافت دی چې شریعت دی او اسلام دی او دولت الاسلام بلکل دا حقیقت دی هغه سړي ته پته لګیږي چې کوم هغه صحنه کې موجود وي په جنګونو کې او غزه کې زه دلته موجود یم الحمدلله دلته هیچا سره هم ظلم او زیاتی نه دی شوی بلکې دوی په خپله باندې داسې طریقه وکړه چې زه چې کله دوی پاڅون کو، په هغه سهار زه خپل کور کې ایسار وم، چې زه وتم د هر یو کور نه ډزې کیدې، د هر یو کس نه چې سپین ږیری او تر دې پورې موږ سپین ږیري لیدلې چې زاړه زاړه ټوپکونه یې راواخیشت او زموږ سره یې او بلکل یې په موږ باندې ډزې کولې، نو دا د دوی خپله ګناه وه، که داسې نه وای کړي، مخکې د دې نه موږ فاتح مور حزب الله شهادت قبول کړ، دې ټولو او حفیظ صاحب طرف نه ټولو ده ورته معافي کړې وه، چې هر څنګه یې کړي هغه اسلحه یې مطلب څومره وه مطلب د دوی موږ حذف کړه، هغه یې هم ورته معاف کړه او هر څه وي زه خیر صرف زموږ او دوی چې روغ وشي مسلمانان مطلب دوی ته. نسبت کېدلای شي. سره د دې معافۍ نه وروسته دوی بیا پاڅېدل او دغسې طریقه وکړه. زموږ د د مهاجرو د ورکزو زنانو دومره سخت بې عزتۍ لکه دوی چې کړی هغه کفار هم نه کوي چې مطلب صفا کفار یي او داسې خلک چې چاکوګانو به یې وهلي اوس یې نه قبرونه معلوم دي په چاکوګانو باندې سپین ږیري وهلي زنانه ورسره او د زنانو نه بورقې ګذارې کړي ما خپله اوس هم هغه کسان زه پېژنم او کومې زنانې چې بورقې ګذارې کړي په دې نیت یې ورته وې وایي دا وایي دا د ورزګو ایمان دا ورنه اوچت کړئ لکه دا ایمان او دا اسلام دې خلکو دې پورې تړل دا قومي تعصبات دا زمونږ په دې مطلب قوم کې موجود وو پکار خو دا وه چې نبي اسلم کله چې د مکې نه لاړ مدينې ته لاړ هجرت يې وکړ نو هلته خلقو سره امداد وکړ انصار ته ويل شو څومره کورونه يې ورته ورکړ او بيا ورسره هه تر دې پورې چې په جنګونو کې برخه ورسره واخيستې نو نبي اسلم ورته دعا وکړه اللهم اغفر الانصار والمهاجر دعاګانې ورته وکړي پکار خو دا وه چې دوی ته مونږ خپل کورونه بريښي وای او دوی چې هر څنګه وای چې هر حکومت مونږ نه غوښتی چې په هره طريقه وای هره دسيسه وای بيا چې مونږ دفع کولای د دوی نه ځکه چې دا مهاجر وو موږ ته د انصارو نسبت کېده لېکن بالعکس کار ورسره وشو چا د يو ځای کې په بمبارۍ باندې شهيدان کړل چا په کورونو کې وشته خو څه طريقه داسې ناشنا ناشنا کارونه دوی کړي داسې د منافقت کارونه يې کړي دي چې يو طريقه باندې به د مهاجر د کورونو نه سامان وي و خپل کور کور کې به کېښود همدې شينوارو قوم همدې شينوارو دې قومونو کې دلته موږ مطلب ګير کړي او داسې فکر به يې کول که چېرته دا بېرته واپس راغله خو ورته به چې هه دا سامان هم درته ايښی دی او که واپس به رانغله نو بس هغه به هغه به ځان ته ووهله او حذف به يې کړ یعنی داسی طریقه د دوی اختیاره کوله دا ټول د منافقانو صفتونه په کی وو. تاسو دی خلکو ته عام ټول ولس ته څه وایی چی دلته خلافت مجاهدینو په دی یعنی زیاتی نه کړ او دغه کوم دروغ درب چی دوی وایی چی دوی مړه کړه او ځوانان یې ختم کړه ماشومان یې ووژل ښځی کونډی کړی یا وایی چی دوی سره ظلم زیاتی شوی دغه خبری صحیح نه دی. دا خو بلکل غلطی په دی دی که ظلم او زیاتی وای نو موږ خپله مور سره یوه شپه هم نه کوله خو یو د شریعت نوم یی یو عملی شریعت دی عملی شریعت خو تر اوسه دا ډیر وخت شیش نه دی راغلی کنه اوس الحمدالله راغی نو خامخا شریعت احکام جاری کول لکه مثلا دا د پردې مسله شوه یا د کوکنارو حرامو بندول نو دغه شنه په دوی باندې بد لګیده دی وجې نه دوی ووتل او دلته زموږ دوی د خلافت مجاهدینو سره دغه ضد او عناد او دی په مقابل کې چې ودریده او قیام یې وکړ دی اصلی وجه څه کیدلی شي؟ جی اوصلی وجه یو هم دغه ده چې د دوی په کوم شی باندې چې مخکې دغه تجارتونه روان وو دلته امارتیانو غټ غټ خو هغوی تجارتونه کول غټ تاجران وي دا پين او د چرسو دا پروګرامونه شړل بازار مشهور بازار دی دوی کې به د دوی خاص مطلب ترتيبونه وو دغسې به يو کس چې خپل پين به يې ورباندې خرڅول نو طريقه به يې ورته جوړ کړي چې هغه به غريب تهمت به يې وربه ولګوي چې ته خو ياره تا باندې جاسوسۍ تور دی او بيا به ورغی هغې باندې به هغه غريب به مجبور شو راغی دنه به يې پين په هره طريقه باندې اخيست داسې کسان هم موږ پېژنو خو هغه اوس ښه دي له منځه تللي دي. ملا صاحب محترم کله چې خلافت دلته راغی ویل کیږي تاسو د اول وخت نه خلافت سره یاست دغه احساس مو څنګه درسره پیدا شو او د څه وخت نه تاسو ورسره استئ؟ بیا دغه جیران راته ووایي دا خلافت دلته څنګه راغی او دا نور خلک څنګه ووتل؟ ما خو مخکې هم یو ځل درته ویلي چې د طالبۍ دوران کې موږ د زما داسې ارمان وکړ چې الله داسې یو نظام راولې چې دا کومه قربانۍ ورکول کیږي چې دا په ځای باندې ولګیږي خو هغه الحمدالله زموږ سوالونه چې کوم وو الله ټول الله قبول کړل او اوس الحمدالله اکثریت راغی او څنګه چې د ده په راتګ هلته خو په عراق کې دغه اعلان شو بیا دلته خراسان له مطلب ولایت ورکړ نو مونږ الحمدالله چې په مدرسو کې وو جلال اباد ښار کې مونږ وو خو هلته هم خپل رابطه ساتله ساتله او تر دې پورې چې کوم پټ کارونه یې وخته پورې بیا الحمدالله دلته راغلو ښکاره ورته ودرېدو دې وجې نه چې مونږ ته پته وه چې دا صحیح خلک دي او قرآن او حدیث نافذول غواړي او مونږ هم دې ته انتظار کول مونږ الحمدالله دې نه مخکې داسې ناشنا ناشنا خوبونه مو هم ولیدل چې ان شاء الله که مونږ یو که نه الله به ښکلی شریعت راولي او دا همغه خلافت دی چې کوم نبي علیه السلام ورته مطلب بشارتونه او زیري ورکړي دي چې داسې به راځي او بیا به مطلب د شام سره یو ځای کیږي او حدیث کې ښکاره ښکاره دا ټول مليانو ته معلوم دي نو دغه وجه نه موږ الحمدلله خن نه ور سره ودرېدو اول نه بس ور سره الحمدلله مرګ پر بنچ ور سره ولا دغه جنگونه چې قیام وشو د خلافت په مقابل کې په دغه جنگونو کې تاسو وایي بالکل عادي جنگونو کې زو مالته کله چې دی خلکو دا پاتونو کې یو ځل خو مخ کې دوی امارت او د خلافت جنگ راغی په هغه کې زه صرف دومره چې ښکارنه مو پټومه بیا دوی دویم ځلي کې ماته ښکاره ودرېدل، ما دوی کې زه وم چې دې خلکو پاڅون وکړ او په دغه خپل طرف مې یې وختم، نو کله چې موږ ختو پاس هم غرونو سرونو ته هم اماراتیان بیګي نښتلي وو او د هغه ته لاندې کورونه هم راوخاته، نو بس موږ ته امر وشو چې دومره صرف وکړئ، یو دفاعي جنګ وکړئ، ځان نه خلاص کړئ. مکمل تړون یې کړ. دلته څو قومونه چې دي پورې اندارخېل قوم ورته وایي او دې طرف ته ایدرخېل او کوز بابرخېل دا خو قومونه دي او ورسره امارت چې کوم دی او ورسره حکومت د دې ټولو تړون او دی کړی ورسره او پنځوس زره روپۍ ناغه یې هم ټاکلې وه چې که څوک پانه څېده نو پنځوس روپۍ نو هغه به هم ورنه اخلو او کورونه به هم ورته سزو لکه زمونږ دلته دا ورونه زمونږ په همدې باندې تنګ کړي وو چې ردا ولې نه ځي او پیري له نه ځي او داسې ترتیبونه دوی دا تړون کړو دغه جنګونو کې پاس طیارې هم ګرځي او دلته امارتیانو او حکومت او د قوم ټولو تړون کړی او سره دا طیارې هم ګرځي مجاهدینو به ډېر بد حالات وو. طیارې خو چورت د بېګي نه ګرځېدې ځکه دوی مشوره مونږ ته هله پته ولګېده کله دوی نه مونږ خپله بیا اقرار واورېد د هغه بندیانو خبرې به هم تاسو اورېدلي طیار د ماسخوتن نه طیارې ګرځیدې مونږ ته داسې پوره لیا پته نه وه چې دا خلکو داسې خبره کړې دې ټولو قومونو کړې ده او بیا امارت هم کړې ده او حکومت هم ورسره کړې ده طیاره د امریکې طیارې ګرځیدې او کله چې زمونږ جنګونه شروع شو په زمونږ ملګرو باندې بس بمونه وغورځول هغه څه ملګري او مشران مطلب شهیدان شو چې هغه ټول دنیا ته معلومه ده. مولوی صاحب یو بله خبره ډیره مشهوره شوی وه چې یو ماشوم د خلافت مجاهدینو څیرې کړی وو دغه کیسه څنګه وه او چیرته شوی ده؟ دا زمونږ پښتنو کې داسې واجبه غونې کار دی چې. چا ویل وای سپی ورنه غوږ وي که څه مساله ده کنه نو غوږ ته لاس نه وړي ډایرک سپی پسې منډې وای دلته داسې طریقه ده چې څوک ووایي چې را پلانکی کار شوه نو بس خلکو منل ته تیار دي د دې وجه دا ده چې جهل دی منل ته تیار چې بالکل دا به شوي خو تحقیق ته څوک نه دی تیار چې لاړ شي هغه کې تحقیق وکړه اوس هم موږ الحمدلله د مامون دره کې اوسېږو روزانه پکې ګرځو را ګرځو واړه غټه ته معلوم دي لاندې کوټ درې لم روزانه زو راځو پې خېل هم زو د خېل تر هغه پچیره پورې الحمدلله زمونږ تصرف ته زو راځو په دې کې خو موږ یو ونیل ده دا خو لا څه کې د ماشومانو وژل چې مونږ الحمدالله دلته د چا د نور مالونه نه دي وزې او غویان دا هم مونږ نه دي وژلي الحمدالله په دې لوی جنګ کې یو شم دانه دی لګیدلی چرته د یوه زنانه چانه لګیدلی یو ماشوم د په دې لوی جنګ کې چې مامون درې غونډ پاڅون کړ او بیرته او پسه کې مونږ الحمدالله راغلو په دې کې مونږ چرته یو ماشوم یوه ښځه هم مطلب نه ده وشتلې او نه مطلب د کوم بې عزتی کړی او دا ماشومان دا دروغ دي چې دا دا څومره عجیبه خبره ده چې یو خلافت دولت اسلام په نامه مسلمانان یو هغه بیا ماشوم را دښکۍ او شکۍ خو دا د هغه خلکو لپاره دغه ده چې کافي ده چې هغوی مطلب جهلي نو جهل جاهلانو لپاره همدا خبره کافي واقعیت نه لري دا خبره واقعیت نه لري بالکل. بله خبره مولوی صاحب چې تاسو د همدې ځای اوسېدونکی یاست او چې خلافت مجاهدین چې کوم ځای ته لاړ شي هلته چې چا په کور کې کونډه ورته وي ته به تور بیرغ ودرې چا کره چې پېغله جلۍ وي چې ته به په کور باندې شین بیرغ ودرې دا خبرې څنګه دي؟ دا خبرې خو ټولې ما درته ویلې چې د د جهل د وجې نه دغه شنه مشهور شي. هیڅکله داس نشی کیدای چه چاکره کونډه یی او هغه په زور باندی که مخکی امارت وخت کی خو ازادی وه هر چا هر څه کولای شو نو هلته که چا دا کارونه کړی خو اوس به یی موکه نه چا په کور باندی چا بیرغ لګولی نه یی ورته ویلی تاکره کونډه ده او نه یی ورنه د ځوانی مطالبه کړی مغه خپل خپله زندګی کی خلک او مغه خپل شرعی طریقه باندی څنګه د زنانو ورکول یی مغه ترتیب روان دی دا خبری ټولی دروغ دی. او دلته د عام ولس پروت ده ددی وضعیت څنګه دی ته خلافت مجاهدین خو که مشکل نشته تاسو ګورئ دلته وینئ پخپله هم. د دې ځای اوسېدونکی یاست؟ نه، الحمدالله دلته هېڅ مشکل نشته دی، څه مسله وي موږ ورسره بس مشوره کوو، ورنه پوښتنه کوو چې ستاسو څه مشکل یې موږ ته ویلی شئ او ان شاءالله ورځ په ورځ دا ښه کېدونکي دي، ځکه تر شریعت نه خبرېږي او ځي راځي په اوس الحمدالله ښه خوشحاله دي دوی او خپل کار کوي، دغه غره له چې پخوا تله اوس هم ځي راځي همغه مزدوري هم کوي او پټي هم کري، نه چا والي دي، نشته نه څوک چا باندې دلته لاس داسې پورته کولی شي چې یو څپېړی وځکه الحمدالله دلته شریعت موجود دی، قضا موجوده ده، څه خبرې ورځی هلته د هر سړی خپل هر شی خپل مسول معلومی هغه نه هغه ته عریضه کوي که وړه خبره وي او که غټه خبره وي که لانجه وي دا ټول الحمدالله په خبرو باندې خلاصیږي هغه مخکینی جنګونه چې مثلا په اوبو باندې پټو باندې غرو باندې کیدل دا کیسې میسې ټولې ختمې دي بس چې هر څومره غټ وي ځي هلته به عریضه کوي او په کلاره خبرو او شریعت او قرآن او حدیث باندې دا خبرې خلاصیږي دا خبرې ټولې دروغ دي الحمدالله دوی ښه خوشحاله دي. مولوی صاحب محترم تاسو عوام ولس ته تاسو څه پیغام لری چی خلک څه وکی. خو زموږ د خپل قوم د مدار هغه دی چې مخکنی خو هر څه مسلې تېرو شي اوس الله جل جلاله ته توبې نه بغیر بل یو علاج هم دوی نه لري چې الله جل جلاله ته توبه وباسي چې دغسې مخلصینو ډلو چې مطلب دغه مخلصین خلافت دولت الاسلام چې ورته ویلی شي د دوی مخالفت موږ وکړ او په دې کې موږ او دوی د خپل ځانونه ګناهګار وګڼي که ویې نه ګڼي دا به د دوی مطلب اوس هم په ذهن کې چې اوس هم د دوی خپلې توبې ته مطلب رجوع نه وي او اوس هم په دې ذهن نه خلاص شوي نو دا نه خلاصېږي ځکه چې دومره غټ جهل او دومره زیاتی لکه دلته چې مهاجرو سره شوی دی او مطلب دا یو ځای کیم نه دی شوی ټول قوم ته مدار هغه ده چې الله جل جلاله ته توبه وباسي نو بیرته هم همغه مسلمانان کیدلی شي هر څومره سړی مرتد شي ارتداد راشي اسلام دا جواز ورکوي چې بیرته راشي او توبه وباسي او راشي تسلیم شي. دا قومونه چې تلي او قیام یې کړو که بیرته راشي او توبه وباسي هلته خلافت مجاهدین قبلوي؟ ولې نه اسلام چې قبلوي نو خلافت مجاهدین خو د اسلام والا دي دا به یې خامخا قبلوي اسلام چې اجازه ورکوي نو خلافت مجاهدین ورته سر په سترګو باندې بلکل خپل زينه به ورته سپاري کورونه به هم ورته سپاري پټي شو څه چې کوم ددوي شخصي ملکيت دي دا به ټول وي او دا به د خلافت مجاهدين وي او مطلب دوي به د خلافت همکاران وي انصار به وي. جزاک الله مولوی صاحب محترم د خلافت غږ راډیو درنو او محترم اوریدونکو دا و زمونږ د خلافت یو مجاهد مولوی صاحب امین الله چې د د مامن درې اوسیدونکی او په قوم شینواری تاسو دې خبرې واوریدې چې د دوی قوم سره شینوار سلته ظلم زیاته نه ده شوی بلکه دوی شینوارو دغه خلکو د خلافت مجاهدینو سره مهاجرینو سره ډیر ظلم زیاتی کړی دی تر بیا چی انشاءالله ستاسو درنه خدمت ته حاضریږو اجازه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.